الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخر يابسات د یوسف علیه صلات و سلام د واقع بل مرحله اوه کاله په ناحقه باندې غریب په جیل کې تیر کړو اوس الله تعالی بل مرحله شروع کوي اسباب د خلاصې ولا دغه کوي تیاری هغه اسباب چې خلک په هغې نه پوهېږي پټ اسباب الله دغه کوي هغه دا وه چې دا غټ باچا نه دی دا چې کوم باچا ده خوب ولید خوب یې دا ولیده چې د دریاب نه اووه سربې غواګانې رووتې ګرځېدلې چې ګورو ورپسې څلور او اووه غواګانې نورې رووتې خوارې دا خوارې غواګانې ولګېدې او دا سربې غواګانې وخوړلې غونډې یې تېرې کړې خیال دی اووه غواګانې سربې د دریاب نه راووتې ورپسې اووه غواګانې خوارې هغه راووتې دا خوارې غواګانې ولګېدې او دا سربې غواګانې وخوړلې بل چې ګوري اووه وږي دي تک شنه دانې نیولې دي تک شنه وږي دي د غنمو او چې ګورو نو اوه اوچ وږي دي دا اوچ وږي راپاڅېدل د دې شنو وږو نه تاو شو چې تاو شو هغه هم ځان سره اوچ کړه ختم یې کړه دا خوب باچا ولید دی بیان که خپلو وزیرانو ته کوډګرو ته چې کومو خلکو به ځان ته هوښیار وي هغوی ته بیان که چې د دې خوب څه تعبیر دی هغوی ورته ووی حضرت دا ګډوډ خوبونه دي او د ګډوډو خوبونو په تعبیر موږ نه پوهیږو خو خیر ده ته اطمینان میلاو نه شو دې وخت کې هغه اودنو راویښ شو هغه کم ساقینو چې هغه جیل کې د یوسف سره و بیا هغه نجات موندلی و هغه ته اووه کاله پس را یاد شو چې اوهوی په جیل کې خو دغسې یو لوی هستی ده او هغه چې دی نو هغه ته د تعبیر رویا علم شته دی نو باچا ته وی حضرت که ستا اجازه یي داسې په جیل کې یو لوی هستی ده او هغه د خوبونو په تعبیر باندې پوهیږي ما ته اجازه وکړه چې زه ورشم او هغه ته دا خوب بیان کم وی منډه تا ته اجازه ده هغه په منډه منډه راغی یوسف علیه السلام ته وی چې حضرت دقسې باچا صاحب داسې خوب لیدلی دی او خلک د دې په تعبیر باندې نه پوهېږي کیدی شي چې تا ته معلومه دا تعبیر وایي څنګه خوب وایي دقسې وایي دا خو اسان دی خدای هم په خیر که اوه غواګانې سربې مطلب دا دی اوه کالونه آباد ځکه چې دا غویان نه دي او غواګانې ځمکې چې خلک کړی په چاړی غنم چې خلک کري او ځمکه وتاړي یوې کوي په شا کوي خو په غویانو کوي که نه نو اووه ساربه غویان مطلب دا دی چې اووه آباد کالونه الله به په دې مصر باندې اووه کاله راولي او آباد بیا د دې نه رستو به دا اووه غواګانې چې کمې دغه دي خوارې دا دي اووه کالونه قات بیا به اووه کاله پس قات راشي په دې کې به دانې معنی نه وي خلک به پاسي او دغه کم آبادو کالونو کې چې کمې غلې ملې جمع کړي هغه خوري د دې نه پس به بیا بل کال راشي چا به دونه آبادي او دونه میوې به وشي چې د خلکو به د میوو د خوراک نه زړه تور شي نو خلک به د میوو نه جوسونه وباسي جوسونه به خوري دا دغه یو که دا ستاسو د خوب تعبیر دی او بیا ورته یو نصیحت هم کوي وقال الملک اوویلې بادشاه د مصر چې کوم بادشاه انی ارا یق ارا دا د واحد متکلم د مزاری صیغه ده انی ارا زوینم انی ارا یقینا زوینم معلومیږي دا خبره ریاضه چې دا د یو ځل دوه ځلې نه دی لیدلی بار بار د دا خوبونه لیدلی دي ښه انی ارا یقینا زه وینم په خوب کې سبع بقرات اووه غواګانې سمان سربې زه وینم په خوب کې سبع بقرات اووه غواګانې سمان سربې یاکلهن چې خوري هغې له سبع عجاف اووه خوارې غواګانې سبع عجاف اووه خوارې غواګانې اووه غواګانې دي سربې نورې دي اووه غواګانې خوارې دا خوارې غواګانې رالې او دا سربې غواګانې وخوړلې و سبع سنبولات او زوینما اووه وږي د غنمو و سبع سنبولات او زه وینم اووه وږي خدرن شنه د غنمو تک شنه وږي دي اووه و اخرو او نور وږي یا بسات اوچ دي اووه وږي دي اوچ دا اووه وږي راپاسېدل د دې شنو دغه نه تاو شو د دې شنو وږو نه یا ایها الملأ ای ډلې د سردارانو افتونی تاسو جواب راکې ماله فی رؤیایا په خوب زما کې ان کنتم للرؤیا کشریه تاسو د پاره د خوب تعبرون تعبیر کوونکی تاسو خو وایه چې موږ د خوبونو تعبیر کولی شو نو د دې خوب تعبیر راته وکې دا د وښو یا د خشا ګیډې چې هغې کې هر قسم خاشي بوشي هر قسم نو نو قالو دوی ووې ادغاسو احلامن دا ګډ وډ خوبونه دي سه بېګا ولې چېرته کې خوراک غیر مناسب کړي د شپې دا ګډ وډ خوبونه ویني وما نحن بتاویل الاحلام او نه یو منګه په تعبیر د ګډ وډ خوبونو بعالمین عالمان مونږ که تعبیر کوو نو د صحیح خوبونو کوو دا خو ګډ وډ خوبونه دي بادشاه وی زما ته اطمینان نه میلاویږي څه چل دی بار بار دا خوب وینم وقال الذي اوی هغه کس وقال الذي اوی هغه کس نجا چې هغه برې موندلی منهما د هغه دوو قیدیانو نه یو ساقي و که نه او یو څو هغه اشپزو نو اوی هغه کس چې هغه نجات موندلی و منهما د هغه دوو قیدیانو نه ودکره او درایات که یوسف بعد امتن پس د ډیر وخت نه اووه کاله پسې رایاد که څه ورته وایي انا انبئکم دی بادشاه ته او دی وزیرانو ته وی انا انبئکم زبه خبر درکم تاسو ته تا بتعویله په تعبیر د دی خوب انا انبئکم زبه خبر درکم تاسو ته تا بتعویله په تعبیر د دی خوب فارسلون تاسو ما اولیږئ اجازه راته وکړئ چې جیل ته لاړ شم او هغه جیل کې هغه سړي نه پوښتنه وکړم وایي ځه منډه تا ته اجازه ده پوښتنه وکړه دا سړی راغی جیل ته یوسف علیه السلام سره ملو شو نو څه وایي یوسف ای یوسفه ایها الصدیق ای ډېر رښتونیه صدیق هغې ته وایي چې هغه به په خبرو او په عمل کې سره ریښتونی دا نه چې خبرې یو شانتي او عمل بل شانتي ایها الصدیق ای ډېر ریښتونیه افتنا ته جواب راکه مونږ ته فی سبع بقرات په اوو غواګانو کې سمانن چې سربی وي یاکلهن او خوري هغې له سبع عجاف اووه غواګانې خوارې و سبع سنبولات او اووه وږي د غنمو خدرن چې هغه شني و اخرو او نور وږي یابسات اوچ د دې تعبیر راته وښایه لعلی شاید چې زه ارجعو واپس شم په دې خوب الی الناس خلکو ته شاید چې دا ستا تعبیر دا خلکو ته یوسم ګوره عجیبه ټکي استعمالوي یقین نه وی لعلی شاید چې زه دا تعبیر د خوب جواب خلکو ته یوسم میدګله دی ولی وی د دم یقین نو هغه وایي چې وزیرانو یې تعبیر ونه کو جوګیانو او کوټګرو یې تعبیر ونه کو نو دی بیا څنګه وکړي نو داسې وایي چې شاید چې زه د دې خوب تعبیر خلکو ته یوسم او بیا څه وایي دا ولې وړم دا ولې په دې کې صاحب ستا فایده ده لعلی لعلهم شاید چې دا خلک یعلمون هغه پوه شي ستا په قدر باندې چې او دومره قدرمن هستی هغه په جیل کې پرته ده لعلهم شاید چې دا خلک یعلمون هغه پوه شي ستا په قدر دلته بیا لعلهم ووی وایي د هغې وجه دا ده چې هر سړی د قدرمن په قدر نه پوهېږي نو ځکه یې وایي چې شاید چې دوی پوه شي خیر ده ورته هغه تعبیر وکړو چې دغسې تاسو باندې به اووه کاله راشي او آباد به بیا اندازې آباد د هغه اووه غواګانې دي سربې بیا به د دې پسې اووه کاله راشي اوچ په دې اوچو کالونو کې به غلې نه کیږي په دې کې به هماغه دانې خورئ چې کوم په دا مخکینو کالونو کې جمع کړي دا تعبیر یې ورته وکړو ریاضه خو هغه تعبیر قرآن مجید نه بیانوي یو نصیحت ورته کوي ورته وایي لاړ شه باچا ته دې ووایه یو نصیحت ورته کوم هغه ورته ووروه قال یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا اووه کاله چې تیر شي شروع شي دا باد نو یو کار کوي غنم دانې کري جوار کري غنم کري هر څه کري خو چې کله غنم وشي نو غنم غوبل کوي ما دا, وګ... دا نورې هر څه ترې لر کوي او دا وږي نه دي دا وږي تیار په دې کوټو کې اچوي جمع کوي جواره مشي ټکوئ یې مه د وږو سره یې ږدئ ځکه چې وږې دانه چې په وږي کې وي نو هغه بیماری پې نه راځي سپږی مږی نه کوي او چې نه داسې شي چې تا دغه کړه غوبل کړه نو لږ وخت چې تیر شي بیا په هغې کې سپږی راځي قال یوسف علیه السلام وته وی تزرعون تاسو پسلونه کرئ سبع سنین اووه کاله دعبا مسلسل دا اووه کاله چې ابا دي ملا وتړی او پسلونه کرئ فما حسدتم هغه چې تاسو یې لو کې نو چې لوې کې غوبل کوئ ما ټکوئ ما فضروه نو تاسو پرېږدی دغه غله فی سنبله په خپل وږي کې چې خرابیږي نه دومره ټکوي چې هغه موجوده خورئ الا قلیلا مګر لږ مما د هغې نه تاکلون چې تاسو یې خورئ ثم یاتی من بعد ذالک بیا به راشي پس د دې اوو کالونو نه سبع شداد اووه سخت کالونه سخت کالونه اوچ یاکلنا چې دا سخت کالونه به خوري ما هغه قدمتم چې تاسو مخکې تیار کړي وي لهن د هغې دپاره دلته څه وایي دا اووه کالونه به خوري هسې کې کالونه خوراک نه کوي خو په کالونو کې خلک دغه کوي خوراک یاکلن دا سخت کالونه به خوري ما قدمتم هغه چې تاسو مخکې تیار کړي لهن د دې دپاره چې په د اوو کالو آبادو کې هم څومره غلې تیاري کړي هغه به ټولې راوالې او په دا سختو کالونو کې به وخورئ داسې لږې چې اصل دړی یا درې سره پاتي الا قلیلا مما مګر لږ د هغې نه تحسنون چې تاسو یې جمع کوئ زمیدار نه دی خوراک کوي کوي خو لږې دانې بیا د تخم دپاره جمع کوي چې دی به دا به بیا کرو ثم یأتی من بعد ذالک اووه کاله اباد اووه کاله بیا سخ بیا واپسې څوارلس شو نو پنځلسم کال به بیا بادي ثم یأتی بیا براشي من بعد ذالک پس د دینه عام یو کال بل کال براشي نو هغه به فیه یغاس الناس چې په هغې کې به بارانونه وشي په خلکو لکه دا اوس چې دا باران وشو داسې بارانونه به وشي او دونه فصلونه به وشي دونه میوې به وشي چې خلک به بیا میوې نه خوري د میوو نه به جوسونه وباسي وفیه او په دغه کال کې به یعصرون دوی زبیخي نچوړی به دغه دی میوې به نچوړی او هغه جوسونه به سکي بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته خپل کرم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ د حالاتو اصلاح وکړي ربه زمونږ عقیده درسته کې زمونږ اعمال درست کې ربه زمونږ معاملات درست کې ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را ترا کې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم ربه صحیح پوی کې ربه د قرآن او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر او د دې برکت په دنیا کې مونږ تم راکې زمونږ بچو کورانو تم راکې په قبر کې ربه د دې خیر برکت راکې فرض د قیامت خاص کر په میدان حشر کې رب د دې خیر نه مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا او آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي په حلال کاروبار کې ورته الله خیر ورکړي برکت